او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم زمان حیات عزتمندو مشرانو کشرانو علماء کرام حضرات طلباء کرام د ټولو نمخ کې د الله رب العزت په دربار کې دا سوال دی دا اجتماع د ختم قرآن په سلسله کې مولانا محبوب سید جمال صاحب زید مجده الله رب العزت دې داوی په عمر کې خیر برکت واچي او چا چې اورېدلې لري غوږی کې خودلې لري یا اوس راغلي دي ځانې کړولې لري یا اوري د الله رب العزت دربار کې سوال لې چې دنیا او آخرت الله خسته کی او د دواړو جهانو د جهانونو د خوشحالو سبب دی الله زما او تاسو د ټول عالم د پاره وګرځي زمارونو کې انسان ځان ستړی کی او د پزله کې یو تمنا وی چې دا بکوم دا بکوم چې الله نه غوښتلی نو هغه نه کیږي کیږي هغه سوچ الله ته منظور وي فیصله د الله چلیږي تقدیر د الله د طرف نه دی یو انسان دا ځل کې وی چې دا ټول عالم صحیح په هدایت باندې روان شوي صحیح مسلمانان شوي نو یقینا په دې سوچ او فکر باندې الله دې انسان ته ثواب ورکړي اجر ورکړي خو فیصله هغه چلیږي کوم چې الله ته منظور وي د نبی علیه الصلاۃ والسلام ترو نبی علیہ السلام دا خوخولا چې زما دا تر مسلمان شي موحد شي د جهنم د لمبو نه بچ شي د جنت د تللو مستحق جوړ شي شپه ورځ مهنت او زاری وا لیکن چې الله ته منظور نه وا هغه محبوب تر د نبی علیہ السلام د دنیا نه بی دین ازي دا الله خو خلا سوک تبا کول غواړي نو گمراهي او په شرک باندې روان کی یو طرف ته د نبی له صلوات و سلام تر دې ډیر ګران دی نبی له سلام تا هاشمی النسب دی قریشی النسب دی د نبی له سلام خپل وینه ده نبی له سلام سره ډیر احسانات کړی دي حتا اوسد فی التراب دفینا الله په ذات مې قسم یې دوی ته تنیز دې کېدل نشي تر سو پورې چې زما ویني په دې زمکه باندې توی کړی نوي تر هغه پورې دوی ته باندې لاس نشي چتولې غیرت پکې دومره خو هغه پښتو غیرت دې حد تر رسیدلو ویلو للملامت او هزار مثبتن لوجدتنی سمحم بذاک مبینا زما ورارو کچری د مکی د جنکو پی غورونه نه وي د دین نه یری دلې چې خلک بخان دي چې ابو طالب د اور نه او یری دو نو ما واسطه په لاس کې لاس خو دې ما به ایمان راوړې لیکن د دې پی غور نه یریګه ما دی وجناز ایمان نشم راوړې او سر په خوا کې وتا مشرکان ناس دی خیال کوو غره د پلار نیکه طریقه پرې نه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زله کې دغه تمنا ده په خلم ورته وی الله ته جاړم نبی علیہ السلام تعالی و انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء زما محبوبا استا فیصله نه چلیږي فیصله زما چلیږي هغه تری چکلا ملکی ګوته اوچت کلا وی ها انا اموتو علی دین عبد المطلب اے خلق واورې زه د خپل پلار نیک په طریقه باندې لاړم د عبد المطلب په دین باندې لاړم بیا وې اخترت النار علی الاری اے خلقو ما ځان له اور غره کو په پیغور باندې اور ته میغاړې خو درا لیکن د پیغورونه نشمړلې پښتون یما منګ وای پښتانه هغه صحیح بدو عربی ما زه قریشی او نسب یما ما پس به خلک خبرې کوي پیغور نشم برداشت کولې ټوکړې ټوکړې دشم په اور دې زره زره شم خو دا چا پیغور نشم وړلې کلا چې ابو طالب وفات شو دا ابو طالب بچي علي رضی الله تعالی عنہ نبی له سلام تراله د الله رسول ان عمک الزال قد ماتا دا الله رسول استاغ گمراه تر مړ شو نبی علیہ السلام یو ډوغل ولا او کنه هغه ته دغه سور غورځوي نه په جنازه کړي دا نه ورته دوا کړي دا نبی علیہ السلام غوښتلا چې ارمان ارمان زما د تر تا ایمان نصیب شي توحید نصیب شي لیکن الله نصیب نکو بل طرف ته بلال حبشی هندا دارنګ هغه خلک او چې نبی رسول الله سره ډېر زیاتی کړیو د نبی علیہ السلام د تر امیر حمزه په جنگ احد کې وحشی غلامو مالک ورته ویلیو کچره تا نبی علیہ السلام مړکو نو موږ به تا د ټول قوم مشرګو ک علی رضی الله تعالی عنہ د مړکو نو موږ به تا د اسونو واګستا په لاس کې درکو لخر مشر او لیډر بته او ک امیر حمزه د مړکو نو زبتا آزاد کم ما سوچو کو چې نبی علیہ السلام خو سو کو جل نشي د الله تر طرف نه ملائک مقرر دي د علی رضی الله تعالی عنہ مقابله ته چې سوک تلوي نو هغه سر خړلې هر چې امیر حمزه ده نو ډیر بهادر انسان دی لیکن زبه هله جوړ کم نو ایز ناس تم دی وی غټه شاته غشه لیند می تیار کړو او چې کله به ما ترا نږدې شو نو ایدر پکول پسرو پا پکول کې چرګ بڼای خوا و یو سړی تاسو کو د بلنه من هاذ المعلم دا چې په سر کې نخ او علامه لګېدلې دا سوق دی هغه ته دا غامیر حمزه دی و ذالک الذی فعل بنا الافاعیل دا هغه کس دی چې موږ سره کانی کړی دی دا دومره بهادر انسان دی او د شجاعت او بهادرۍ د وجه نه ننم ایجنسو خلق هغه د اطراف بهادر خلق چونه په پکول کې دی کې بڼه یې خو دی دا شجاعت او د بهادرۍ نه خوا دا ظالم وحشیو ته پټ شو د یو غټه شاته او چې کله را نږدې شو خرد د غشي د لاندې شو نو وی وشتو اسنا او غرزیدو منډه کړلا پسینو تکې ناستو هندا چې چا خپل خپلوان په بدر کې مړ شیو مردار شیو هغه لاړه سینې ولا کلاو کړلا زړې ولا راوستو په چکونو به شروع وکړلا هغه وحشي او هغه هندي د امیر حمزه بدن ټوکړي ټوکړي کو پوزه ته کټ کړه غوګونه ته کټ کړل لاسونه ته کټ کړل نبی علیہ الصلات والسلام وی کچره د صفی غم نه وی چې هغه به خپل رور په حالت باندې ډیره زیاته دردمن شي نو ما به د امیر حمزه آزاد احد د میدان نه نه راټول کړي چې کله شهیدان پاسی د امیر حمزه یو لاس به یو زینا خپل بل زینا دا ټوکړې ټوکړې بر روانې وي خو ما سره د خور غم دي چا بډې رخه پشي بهر حال هغه وحشي چې کله نبی له صلوات و سلام ته ډیر درد رسولې وي او د نبی له سلام زړه کې بس څه تیرېدل هغه را سوچ کې را خبره ذهن کې رااله چې کافر ما سره کومه وعده کړې وي هغه وعده هغه په ځای نه کړلې زما دنیام چې دا هغه د ازادۍ نشوا د کامیابی نشوا او نبی علیہ السلام ته چې ما څومره درد رسولې دومره بل چا نه دی رسولې زړه کې خبر رااله چې راشي ایمان راوړه تپوسونه کوي ایمان به قبول شي کنه بشي پټ مخ کچالی دلې وې پلار کې پلار کې به ته سر وهلې وې خو بس مخې پټ کړې دی او د نبی له سلام دربار ته په منډه ځان رسول له سره کلاو کې د الله رسول ز ایمان راوړم نبی له صلوات و سلام یې ستا ایمان مقبول لیکن کما سره احسان کې چې زه تا ته ګورم نو ما ته خپل تر یادېږي زما مخ ته بیا ملګا او ډېر زر زما مخ مخ ته مکیږي ځکه ما ته د نبی خپل هغه ترو حمزه غم تازه کیږي او ایمان ستا مقبول دی الله رب العزت ته موحد او مؤمن حساب کړي جنت به الله درکړي یو طرف ته د نبی علیہ السلام تر دې هاشمیو نسب دې قریشیو نسب دې چې الله نغواړي د دنیا نبی دین لاړې بل طرف ته هغه د نبی علیہ السلام دشمن د نبی علیہ السلام د تر قاتل چې کله الله او تعالی الله رب العزت هغه ته ایمان نصیب کو ولی مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ سوک چې الله گمراه کینو اغلا سوک چې الله رب العزت په فیصلو کې چې به تباوی گمراه وي هغه ته څوک لار خودل نشي او چاته چې الله غواړي چې د تر کامیابی لار خیم هغه څوک منې کولې نشي فیصله د چا چلیږي د الله دی وینا نه کری قسمت کوټه قسمت هغه کری کولې شي پورا کولې شي صحیح کولې شي نه اختیارات هغه صرف او صرف د الله چلیږي دغه ته توحید ویل کیږي چې د نبی علیہ السلام پلاس کې دا اختیار نو اختیارات د چا دي صرف د الله چلیږي د ټول دین خلاصو نچوړ هغه د الله رب العزت توحید د نبی علیہ السلام اطاعت تابعداري چې کله ابو سفیان نه هرقل ته پوسونه کوي نبی علیہ السلام یو قاصد لا دحیه الکلبی رضی الله تعالی عنہ خط ورکړ د بخاری د اوایل حدیث دی هغه کې لیکلو اصل من محمد عبد الله ورسوله اله رقل عظیم الروم اسلم تسلم والا فعليك اسم الاريسيين دا خط د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه چې د الله بندره محمد نوم دی په دې خط کې دا خبره را اسلم تسلم اسلام قبول کا نو تب صحیح سلامت پاتې شي بچای دستا مبارک وي د دنیا قیادت دستا مبارک وي او کچر اسلام هم نه راوړي جزیم نه قبل نه فاله کې اسم الاریسیین د زمیدارو ګنا به پتاوي زب جهاد شروع کوما کدی کې څوک مظلوم قتلېږي نا خبر انسان قتلېږي نو ګنا به پتا باندې وي زما دعوت تا ته ضرور رسیدو اغه نه پس لیکلو یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا اے اهل کتاب او داس یو مسئله تراشی چې هغه زمونږه او تاسو په میس کې برابر مسله ده د تورات هم دغه مسله نو د انجیل هم دغه مسله ستانه مخکې ما یو پیغمبرم نه دی لګلې مگر چې لګلې مې دا حکم می ورته کړې چې صرف او صرف د الله بندگی وکوي صرف د الله خبره به منئ صرف د الله رب العزت د قدرت به قائل ګرځئ انا فعبدون صرف زما بندگی وکړئ صالح علیہ السلام یا قوم عبد الله مالکم من اله غیره اے زما قوم صرف او صرف د الله بندگیو کوي د الله نه سوا بل حاجت روا نشته دی عالم الغیب سوک دی صرف الله په پټو پوجن کې سوک دی صرف الله دا نه چې پیران پويږي پلان کې مولا دې هغه سره خا پیری دي پلان کې پیر دې هغه سره خا پیری دي پلان کې نو جومی دې هغه چې پټ سيزونه معلومول شي ورکه معلومول شي او تعويذونه په برګو کې راوستل شي ظال ظالمان دي غداران دي د دین ډاکوان دي کمیس راوړ هغه پولیس تو کوي څوک برګوت او پلان کې برګو کې بستا تعویذونه پراته دي پتا باندې چا تعویذونه کړی دي دادی دادی ټیک د ک تعویذونه شوی دي الله صورتونه را لګلی دي هغه وایي پیران نجومیان د چا تعویذونه نشره ایستلې ان عبد الله مالکم من اله غیره د الله نه سیاب لجترا نشته د الله نه سیاب په پټو باندې پویدون کې نشته متصرف الله دی واقدار الله دی کارساز الله دی تا باندې مصیبتونه رالل ابراهیم علی السلام د اور پمیس کې چاته چغوي صرف الله تا نوح علیہ الصلات والسلام د دریا په چپو کې چاته چغوي صرف یو الله تا دارنګي آغا شعیب علیہ الصلات والسلام د کوی په تیارو کې چاته چغوي صرف یو الله تا ستانا سوا بل خلاصون کې نشته دی الله ستانا سوا بل بچ کون کې نشته دی او زه انسان يم چې ما سره اسباب د نجات نشته دی ځان نشم خلاصول الله ملائک الله نه تپوس کې الہ العالمین صوت عجیب من مکان عجیب الله ناشنا आवाज دی د ناشنا مقام نه دی دریاب د خېټې نه موږ داسې تسبیحات چتنو اوریدلی الله رب العزت وی دا یونس علی السلام ما گیر کړی او هغه ما امتحان کیا چولې دی ملائکه اے الہ العالمین دغه په خوشحالي کې تا ته आवाजونه کول الله په دې سختو کې ته مددگار شي الله دو مې د خېټه نه دغه جیل نه خلاص کو او د کدوونه په زرغون کړلا خپل قوم ته بیا لاړې بیا مسله د توحید شروع کړلا د ټولو انبیاء دغه مسله ان اعبد الله مالکم من اله غیره صرف او صرف د الله بندګیو کوي صرف د الله رب ال توحید خپل کې د الله نه سوا بل جتروا نشته نو هغه هرقل عظیم الروم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه خط لیکلو اسلم تسلم والا فعلک اسم الارسین یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا وبینکم الله نعبد الا الله د دې خلاصه د دین دارا چې د الله نه سیا بعد بل چا بندگی نه کو بندگی صدا صرف کته کول دا بندگی را د الله نه سیا بل چا ته سر نخ کته کو لاس پنامه او درېدل دا بندګی دا دا الله نه سیاو بل چاته لاس پنامه باندې نو درېګو منخت کول نظر نیاز کول دا بندګی دا دا الله د نوم نه سیاو بل چا په نوم باندې منخت نه کوو دا الله د کور نه طواف کول دا بندګی دا د بل چا د کور نه د بل چا د قبر نه به طواف نه کوو غیبانه چغه وال دا بندګی دا غختل دا بندګی دا دا الله نه سیاو د بل چا نه سوال نه کوو ما فوق الاسباب یو ما تحت الاسباب چا تواز کې پاند راته اوچت کا ما سره اشارو کا ټیک دا واس اسباب نشته ته اے د بغداد شای میرانا زور دی ډیر دی پالوانا مانی ولې لمنستانا اور آمدد شلو یزوانا دا کفر دی کنه دې سره انسان د ایمان نخلاصيږي دا د ټولو دینونو متفقه مسله ده په دې کې هیڅ چا اختلاف نه وکړي ها جاهلان چې د دینونو خلاصې نه خبر نو او اختلاف کړو هغه هرقل ته چې کله دا خط ملاو شو نو هغه وشابه ما ته وګورئ او بخاری ذکر کوي دغه شپه باندې چې دې کله سحر را پاسې دو خبيث النفس تندې بدو بد حالو مامورین ته تپوس کوي جی اولې پریشان حالې وې ما تخکاریږي علامات نو معلومیږي چې ملک الختان قد ظهرا هغه بادشاہ چې هغه سنت کړی شوی هغه ظاهر شو په دنیا کې ویشابې معلوماتو کې غوي چې اول خپکیږي چې کم خلق ختنه کوي يهود دي یا خاص خلق دي مونږ باغه قتل کو استاد بادشاہي به محفوظ شي دا خبر اتر شروعی دا صحابی رسول دهت الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ اور رسیدو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خط مبارک او توڑان دیکھو هغه چې کله خط وکړو وشاوی د خط کتل نو مخ کې دا سړی وګوري چې د مختون دی کنه دی ختنه شوی دا کنه دا شوی هغه چې معلومات وکړل وی او دا صحابي د ختنه شوی دا د سنت شوی دی وی دا هغه کس دی دا هغه چا خط لیکلې دی چې هغه بر دې ځای بادشاہ کیږي د ټولو دنیا باندې به داغه بادشاہي خوريږي ویشاوی د عربو چې کم خلق دی مال روغواړي دا غوښنه زته ست پوسونه کوم ابو سفیان ابن حرب لوی کافر او پاغه ټیم کې هغه د خپل ملګرو سره په دغه روم کې په دغه بصره کې پاتې کېدل راوی غختل ترجمان تی وی په دوی نه زسه تپوسونه کوم ابو سفیان مخ کې کېنوا نور ملګری ور پسې شاته کېنو او ملګرو ته وایا کچره دی ما ته غلط جواب راکې نو فکذبوه تاسو د تکذیب کوي چې دا خبره جی دروغ وکړه دا د ځان نه وکړه هغه هرقل بادشاہ د روم ابو سفیان نه تپوس کې د نبی علیہ السلام په باره کې وای کیف نسبه فیکم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خط راغلی تاسو داغه په باره کې څه خبرې کوي د دنه سب څنګه دی دا یو تپوسو دویم دارا چې دا انسان د د په قوم کې مخکې چې د بادشاہ تیر شوی دی دریم دارا چې د په قوم کې چا د نبوت داوا کړی دا, دا سلورم دار چا دې دروغ وای کنه وای بل دار چې غدر دوکه کوي کنه کوي بل دار چې د سر تاسو جنگ راغله تاسو زور اور کیږي کده زور اور کیږي بل سوال دار د تابعدار ضعیفان کمزوري دي کمالداران غټان دي بل سوال داو چې آیا د دسوک ملګری جوړ شوی دی نو هغه بیا واپس مرتد کیږي ابو سفیان ته انه فی نازو نسبن دا نبی علیہ السلام چې کوم د نبوت داوا کوي دې مونږ یو لوی نسب والا انسان دی او لوی شرافت والا انسان دی نسب ډیر اوچت نسب دی هاشمی النسب قریشی النسب دی او هر چې دا دروغ ویل دروغ چرته هغه په عمر کې نه دی ویلی د د په پلار نکه کې بادشاہ څوک نه تیر شوی د د په خاندان کې نبی مخ کې نه تیر شوی دروغ ویل د چرته په خطا کې دروغ نه دی ویلی دوکا او غدر دومره د چې موږ سره یو وعده کړی دا غي پته نه لګي کې دې چې پای کې موږ سره غدر وکي ابو سفیان وای ما په خبرو کې دغه خبره سره د ځان نه دن نکړه نور سره امکان نه وو ما دغه د نبی له سلام باندې عیب ثابتولو د پاره ځان نه دا خبره دن نکړه پکې یو وعده را سره کړی شاید چې موږ سره کې دوکاو کی دوکې لا کړی نه د خو شاید کیو کی وی جنگ او جنگ زمونږ د پمیس کې راغلی دی کله مونږ غالب یو کله دی غالب وی سجال لارد د لوټکو پشان کله ډک کله تش کله دی غالب کله مونږ غالب دغه د سره زمونږ د جنگ حالات وی د د تابعدار چې وی هغه زمیدار خلک وی کمزوري وی غریبانان وی غټان د سر ملګرتیا نه کوي او ول د سره چې څوک ملګری دي ټوکړي ټوکړي شي خو هغه بیا واپس کیږي نو چې کله هرق الله خبره واوري درنه ترجمان ته وي دته وایا ان کان کما ان کان الامر کما قلتا کچره خبرم دا شان ویله کسرن چې تا ویل فسیملک موضع قدمی هاتین زرد چې دا نبی چې کم دغه تو تعالی دا علامات دی بیان کړل هغه بر دې زې مالک ګرځي په کم ځای چې زما د خپې پرتی هغه بر دې علاقې بادشاہ ګرځي د ټوله دنیا بادشاہ به ګرځي ولی زکه تا دا وی چې نسب والا دی هر نبی چې الله را لېږي نو زو نسبن لوی نسب کې لوی خاندان کې الله را لېږي چې داغه مقابله سوق نشي کولای هر چې تا دا وی د پلار نکه کې څوک بادشاہ نه تیر شوی نو که څوک بادشاہ وي نو موږ به وی چې یاره د خپل نکه بادشاہي غواړي کړه د په خاندان کې چا نبوت غوښته مخ کې داوا کړي موږ به ډېر په هغه پلان نکه په نبوت پس روان دی هغه داوا کوي هغه په کې نشته دی تاو دا وی چې یاره د دوکه نه کوي دروغ نه وایي چې انسان په انسان باندې دروغ نه نه په خالق او په الله باندې دروغ څنګه وایي یو انسان دوکه نه کوي د انسان سره دوکه نه کوي د الله رب العزت سره په کلام کې څنګه دوکه وکي تا دا ویره تابعدار غریب خلک وي د حق پرستو ملګرتیا اکثر غریبو کړي را مالدار په خپل مال باندې غروي جیدادمن خپل جیداد ته غروي پاغي دوکوي زم سو کیم افلاطون دارنګي هغه زمانه لوی لوی فلسفر موسی علی السلام عیسی علی السلام او د دعوت ورکي وای بو است لغیر نه ته نور چا تر علی گلی شي منګه خو جدا خلک یو او نحن قوم محذبون لا حاجت لنا الی من غیرنا منګه جدا خلک یو محذب خلک یو او زمونږه مونږ ته الله نبی نه لري علی گلی ته غریبانان لا الله را لګلې مونږ ته دا خبره مکوا د انبیاء او تابعدار ځوانان وی اکثر غریبانان وی اکثر غریبانان وی ها عثمان غنی لوی مالدارو هغه د دین نبی علیہ السلام تابعدارو په مالدارو کې کم وی چې الله په خصوصي انعام کی نور اکثر غریبان د دین تابعدار وی بل دارې تای چې جنگ کې کله دی غالب وی کله من غالب یو انبیاء او جنگونم دغه شان وی جهادونم دغه شان وی او تاوی چې څوک د ملګری شو هغه واپس کیږي نو کذالک بشاشت الايمان دا غ بشاشت او هغه قوت د ایمان دی کله چې د انسان زړه ته دن نشي هغه بدن ټوکړي ټوکړي شي لیکن هغه د دین ناروستو کیږي نه اخله کوئی موږ دې او درداو او موږ مصیبت کې اخته کو هغه مصیبت کې الله دره پر لذت چولې ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا نبی علیہ السلام فرمائے د ایمان خون هغه چاته معلومیږي چې څوک په دې باندې خوشاله شي چې الله زما رب دی الله کستا پنوم باندې زما وینه تویږي زما بچی قتلېږي زما مال ځای کیږي الله په دې باندې خوشاله ما او بل اسلام دینن اسلام زما نظام دی اسلام زما دین دی وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا او په دې خوشاله چې نبی علیہ السلام زما پیغمبر دی دا انسان ته د ایمان خپل معلومیږي د ته ذایقه ملاویږي په مصیبت کې هم دی خوشاله وي بهر حال چې کله دا خبر او شولاوی ان كنت ان كان الامر كما قلت فسيملك موضع قدمي هاتين زردا چې زما د خپو د دې زیبم دغه انسان بادشاہ ګرځي بیا وای لو امکنا کچره دا خبره ممکن وي چې زده د خوا تر رسیدلې شو او لغسل تو ان قدمه ما بده د خپې په خپل لاس باندې وینځلې بادشاہ وقت دې بادشاہ وقت او ما زبر تلې وې او ما بر د خپې وینځلې وې دبه مې داسې خدمت کړې ابو سفیان را پاسې دو ملګری را پاسې دل او سر سندي ولقد امر امر ابن ابي کفشا د ابن ابي کفشا خبرې خو دومره زور کړی دی چې هغه د روم بادشاهان هم یریږي د ابو سفیان نه یو تپوس کې هر قلوي دا نبی تاسو سره څه حکم کوي څه خبر ده ته کوي وای موږ ته دا وای چې وحد الله ولا تشرکو به شیئا ويأمرنا بالصدق والصلة والعفاف مونږ ته دا خبره کوي چې د الله نه سوا ګوره بل اجر تروا ممنئ دا الله سره بل برخه خور مو جوړوي نور شریکان مو جوړوي او دا غینه علاوه رښتیا ویلو باندې حکم کوي تخپل خپل ولانو سره خپل ولې ساتلو باندې حکم کوي او پاک دا منې باندې حکم کوي دا د دین خلاصه وا دغه خلاصه د دین الله رب العزت په دې صورت کې بیانې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نبی علیہ الصلات والسلام ته ویلو دی سورۃ سورۃ توحید ویل کیږي سورۃ تجرید ویل کیږي سورۃ تفرید ویل کیږي سورۃ اخلاص ته ویل کیږي خدا اخلاص د نوم غیر مشهور دی او هر یو سورۃ چې وی نو هر سورۃ چې کوم نوم وی هغه په هغه سورۃ کې ذکر وی لکه سورۃ بقره هغه کې بقره تون ټکه ذکر دی آل عمران نو آل عمران ټکه په دغه سورۃ کې ذکر دی سورۃ نمل نو پای کې نمل ټکه ذکر دی صرف درې صورتونه دي چې داغه په اول کې داغه نوم ذکر شوی په صورت کې هغه نوم نوي هغه یو صورت فاتحه را چې فاتحتون ټکه په الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم کې نشته لري یو سوره انبیاء لري چې سوره انبیاء انبیاء لفظ په سوره انبیاء کې نشته لري او یو دا سوره اخلاص دی چې سوره اخلاص صورت کې دا اخلاصون ټکه نشته لري دا نوم غیر مشهور دی نور دغه نمونه دي فضیلت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابي په باره کې چې چاو دا په هر هر مشکل وستو وي حبک ایاها ادخلک الجنه ته دې صورت سره محبت به تا جنت ته داخلې دا الله له توحید صورت دی نبی علیہ السلام نه تاسو شوی موږ ته درب نسب بیان کا نبی علیہ الصلات والسلام ته جبرئیل امین را لقل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو الله احد اے زما محبوبا دوی ته وایا چې الله یې کیو دی دا قل وسره اولې وای زما استاد محترم الله محمد سید ذکر کول زید مجدهو هغه وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس شو چې تر قل لفظ خو الله وی وای نو تو سره دا وای ولې ذکر کې هغه وی قیل لقل فقلت قل الله حکم دا چې وای قل نو بس ماغه کې خیر اوګاڼه ما د قل نه شروع کړل دویم داریا بلز درس ختم قران کې شیخ عبد الجبار سے ذکر کول دا قل لفظ چې کوم دې دې ته اشاره ده چې وایا چپ کېږه مو قل امر دی او هر وخت وایا هر ټیم کې لګایا دا الله توحید دا الله د وحدانیت چغه وباسا نبی علیہ السلام نے تپوس سے اور جواب رالے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد او یا زما محبوب اللہ احد اللہ یک یو دے اللہ چاہتے ہوئے لکی اللہ هغه ذات ویل کی الہ مان الہ آ گفتاد سی بوے یولہونا فی الحوائج هم لدے الہ هغه ذات ویل کیږي چې خلک حاجتونو کې هغه ته ورګرځي هغه نه سوال کوي هغه ته فریاد کوي دا غن غواړي الہ هغه ذات ویل کی متحیر العقول چې خلکو عقلونه حیران اون کوي الہ هغه ذات ویل کی چې هغه ملجا او ماوای هغه ته خلک ورګرځي دا غن سوالونه کوي هغه نه امداد غواړي الله احد الله یک یو دی اجت روا یک یو دی ماوا ملجا زید پنا غ یک یو دی الله صمد الله بنیاز به حاجت دی دا الله رب العزت هغه سره صمد هغه غټه ته ویل کیږي چې غټه تړوي نور غټه بار ناراضي هغه تنخلی به ته صمد ویل کی لغتن دارنګ صمد الله رب العزت زمون زید تکیا مان زید فریاد د جړه او چې څومره انسان ته تکلیفونه او مصیبتونه راځي پاغه کې الله رب العزت زید اور ګرځیدل دی د الله نه رب العزت نه سوال هغه ته فریاد هغه ته جړا او داغه نه حل د مشکلاتو طلب کول دي دارنګ سمد نور معنی دي سمد لم یزل ولا یزال ولا یجری علیه الزوال حسن بصری سمد هغه ذات ویل کی چې همیشه وو همیشه بوي او پاغه باندې زوال ناراضي کانا ولا مکان ولا مکین ولا عرش ولا کرسی وهو ولا حسن بصری رحمه الله ذکر کوي سمد هغه ذات ته لیکي چې هغه وو نه انسانو نه پیرو نه عرش نه کرسی وا نه انسو نه جنو الله موجود او هغه موجود وي حسب نه وي الله بوي دغه ته سمد لیکي دارنګ حسین ابن فضل ذکر کوي يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سمد هغه ذات ویل کیږي چې داغه فیصله چلیږي آی کې څوک تاخير نشي راوسته هغه کې څوک چټي نشي راوسته د الله فیصله څوک نشي بدلول دغه ته سمد ویل کیږي الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لم یلد ولم یولد نه الله نه سو پیدا دی نه دا الله د چانه پیدا دی الله نه سو پیدا نه دی بعض خلک خدا سی ویره دا ملائک دا د الله نونه دی پیریان انبیای کرام دا د الله زامن دی یا مراد د دین ازویوال نه داري چې دا د الله نائبان دي د الله نازولی دي خلک کوئی د اولیاء د الله نازولی دي نازول ویل او اولیاء ته دام ګستاخی ده دا شیخ عبد الجبار صاحب ذکر کول وی ګستاخی ځکه د نازولی چاته وی دا بے ادب زوی ته نازول ویل کی بے ادب زوی ته یو سړی داغه بچی نه وی لشل کال پس داغه یو زیو شي نو هغه بیا کله ورانی کوي کله کنځلې کوي سو ډب ور کوي مکه د نازولې د ته سموایا نو اولیاء ته نازولې ویل دام صحیح نه دی لم یلد ولم یولد د الله نازولې نشته د الله نائبان نشته الله چاله اختیار نه دی ور کړی ولم یولد ان الله د چا نه نائب دی نه الله د چا په ځای باندې راغلی الله نه د چا پلار دی نه د چا زوی دی دی ویل د الله نسب بیان کا نسب جوابدار نسب خدا هغه چا بیانېږي چې څوک محتاج وي پلار ته محتاج وي زامنو ته محتاج وي نیا نیکه ته محتاج وي الله نه د والد محتاج نه د ولد محتاج او نه نسب ته محتاج نه دی الله رب العزت هغه باندې فنا ناراضي په الله باندې بوډاواله ناراضي په الله کمزورتیا ناراضي د الله ولد او والد ته ضرورت څه شو ولد او والد چې وینو هغه د هغه چا د پاروي و یره زو کمزورې شوما چې بچي به می سبا مټوي سبا به مملا په د باندې مضبوطه وي الله باندې کمزورتیا ناراضي الله ولد والد نشته دی لم یلد ولم یولد او څوک چې ثابتې هغه لوی ظالم دی الله تکنزل کونکي څنګه چې حدیث قدسی کې راځي کذب ابن آدم ولم یکل له ذالک وشتمنی ولم یکل له ذالک اما تکذیب ایایا فقوله لن یعیدنی کما بدأنی اول مره الله وی بنی آدم په ما باندې دروغ ویدل دروغ ویل مناسب ندی دا دروغ یې سدي وي الله رب العزت دا دنیا سره پیدا کړی د آخرت آخرت نشته دی او هر چې الله ته کنزلی دي نو کنزلی دادي چې اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم اتخذ صاحبه ولا ولدا الله عز یک یو ذات يم او دوی وی چې الله ځان لنازولی نیولې دي نائبان نیولې کار سازان او جترواهان نیولې دي زيو زیات ذات یم نه می بیبی ته حاجت شتا نه می بچو ته حاجت شتا نه می نورو مددګارانو ته حاجت شتا زره چا محتاج نه ما ولم یکل له ولی من الذل وکبره تکبیرا یا الله رب العزت اولیاء مددګاران معاونین ته ضرورت نشته الله لوی ذات دی الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد او نشته د الله سره هیڅ څوک برابر د الله کف څوک نشته د الله برابر څوک نشته زوی د پلار سره کف کې برابر وي نسب کې برابر وي حسب کې برابر وي او د الله کف څوک نشته نو بچیم نشته پدې کې رد شو پاغه خلکو چې چا الله رب العزت سره ملائک هغه شریکان کړي دا د الله نور دي نه نه لم یلد ولم یولد دا الله نه څوک پیدا نه دي چاوي عزیر علیہ السلام د الله بچی دی يهوديان ویلو لم یلد ولم یولد عزیر علیہ السلام د الله بچی نه دروغ وي عیسایان وی عیسی علیہ السلام د الله بچی دی الله وی دروغ وي لم یلد ولم یولد سو کوئی جنابا احرمن یو دی یزدان بل دی دنیا دو دو کا متصرفین روانه کړی دا سو کوئی لسو قول روانه کړی دا سوک سوې سوک سوې په سوره اخلاص کې د ټولو عقیدونو خلاصې دی ته جهنم د اور نه خلاصې دی او جنت ته ځنه کېدلو صورت دی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق عقیده دې ذکر د دې قضې عقیده د حفاظت د پاره دا صورتونه وایا د عام بیمارونو د حفاظت د پاره د شرونو نظرونو د حفاظت د پاره د کوډي منترو نه بچ کېدلو د پاره دا د صورتونه وایا په خپل بچو باندې دم کوا ان شاء الله زندگی بری د آرام وی قل هو قل اعوذ برب الفلق وایا پیغمبر پناه غواړم په رب شلون کې باندې رب جدا کون کې باندې اگر رب چې دانه اوشلې جدا کی تیغونه ته زرغون کی اے الله چې څنګه دانې نه تیغونه زرغونول شي الله زمونږ په سینو کې د خپل توحید او اغاز فصلونه زرغون کی څنګه چې شپه اوشلې الله داغه نه صبح صادق راو باسي الله د نن دور دا تورې تیارې جبر بربریت ختم کی الله او دارنګ د عدل او د انصاف نظام اسلامی په دې کې قائم او دائم کې او د امریکای او برتانی جرل الله تبا کې لکه څنګه چې تبا دي ان شاء الله زر تر زر به ختمېدون کې اور تاسو ټیم په ټیم بی بی سی او سووري د امریکای دومره چغې شروع دي برتانی چغې شروع دي او کله سعودیات او طالبان سره مذاکرات مالو کوي کرزی هم چغې وای بلا شرط ز مذاکرات ته تیار یم ان شاء الله امریکا ډوبه ده برتانیه ختمه ده او زر تر زر ان شاء الله په ټول دنیا اسلامی نظام د مجاهدینو تصرف هغه ان شاء الله راتلونکي خو مونږ اراده بلند او ساتو بس طالبان ختم پاکستان ختم نه نه طالبان دی الله نه ختمي مجاهدین علما دی الله نه ختمي پاکستان دی الله نه ختمي د پاکستان د فوج او د مجاهدینو دی الله اتحاد اتفاق راولي او الله دی پاکستان مستحکم او سالم او ساتي د علماو د مجاهدینو د طلباو یو ګړ دی یو پناګا ده الله رب العزت د دې د دې حفاظت وکي نو دا تیری چې کم فرعونیانو خورې کړې وي امریکای او برتانی خورې کړې دي هغه دهشتګردي ظالمان دي د مسلمانانو ملکونو تراغلی په دې باندې قابض شوی دي مسلمان امریکای ته نو تلې پاوی باندې حمله نه وکړي ام مسلمان برتانی ته نو تله دا غوی بی باون تیارې رالې او په افغانستان بی سیارا بی سیارا بمبارې شروع کړلې چې الله هغه طاقت هم ختم کو یو ملګری ویل اوس دا غوی بی باون تیارې نشي ګرځیدل خرچې د وجنه صرف لیکاپټرې ګرځي او سو او نور جازونه د خرچې د وجنه نشو چتولې بانکونه په زیبانه کې ناستل او چغه وای اور اس طرح سے پریادونه اوچتیږي ان شاء الله در تر زر به الله ذلیل کی من شر ما خلق د شر داینا چې الله پیدا کړی دي ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیرینا اذا وقب کله چې پریوزی ومن شر النفاسات ها امتحانونه دي امتحانونه به خامخ راځي دا دوی دا چلو کو ګوره د خلکو سهال له د خلکو د خزو سهال له د خلکو د بچو سهال له د خلق خزو به د نبی علیہ السلام د بیبیان ډېر قیمتي د خلق را بچي به د نبی علیہ السلام د بچو ډېر قیمتي د صحابه او خزه دردېدلې وي کونډې شوی وي داسې غلېدلې وي بچي هغه یتیمانان شيو کورونه پاتې شيو د نن دور مسلمانانو مظلومان نه کپاتی کیږي ناغم الله رب العزت معاون او ناصر دی په صحیح نیت باندې چا هجرت کړی دی الله ور دومره ثوابونه ورکړي څومره چې هغه صحابه او تور کول او په دې باندې خپل معنی کېدل نه دی پکار چې ګوردا په مونږ باندې سو شو سرالل هیڅ هم نه دی شوی کافر د کفر د پاره څومره څومره صبر برداشت کوي مسلمان د اسلام د پاره کته وړو ګران شو دا وړو په امریکا کې هم ګران دي او الله رب العزت امتحان دی پاکستان کې دانې کمی نه دی نه پکې وړ کم دی خزانه ډکی او صرف دا پارټي د یو بل کمزوري کولو لپاره پرې چې نېشنل شرمېږي پرې چې پیپل شرمېږي خزانه کنټرول کړی دي کنه دغه وړ به بیا په 1500 روپۍ باندې بوجي وي او صرف د یو بل تبا کولو لپاره شرمولو لپاره سو اقتصاد عارضی بحران جوړ کړی دی چې خلک پریشانې کې واچي او کدا هر څه ختم شي غنم مخره کنه مولېټه پر خوري ډیر شي کوي ته ونه پانه خچرته تلی نه دي الله دا په خوانو بسنګ ژوندۍ تیروله هغه ژوندۍ مسلمان خو سخت عادت دی الله په امریکا راوړي موږ برونو پانه خورو خدا ظالمان دی الله ذلیل کی او الله رب العزت دی رسوا کی او چې د مسلمان په کوسو کې ګرځي جولې نیولي او دغه شان سوالونه کوي څنګه مسلمانانو ته درد رسیدلې تکلیف رسیدلې الله دې د هغه ظالمانو بچي بچي دردمن کی چې څوک په پردو بچو باندې نه خپکی من شر ما خلق او من شر غاسق اذا وقب باز یو ګره د بوشتا خیره او تمکه د هدایت سوال ولکې الله دې د ته هدایت نه کوي الله دې هغه دې بوش جنت ته بونځي هغه بسنګ جنت چې بوشم پکې ګرځي مسلمانم پکې ګرځي دا خنزیر ته الله ایمان نه نصیب کړي الله دې مرتد او کافر د دنیا نه بوزي هر چاته ای الله حیی ابن اغا ابن اختل د بیت الله غلاف نیولې چې غوال ایمان راړم نبی له سلام اقتلوه بیت الله د پردو د لاندې قتل کړي د ایمان نه قبليږي د دې بوش بم او دته د هدایت سوال وکړي الله ول ایمان نصیب کړي الله دې ورلا ته ترین دې کې یا جهنم اغلان دې چې د خپې په مسلمانان دیو په د باندې خوایه خکی من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د پکو وهن کو نه په غټو کې غټي ورکی تور تارونه جو کړي غټ ورکی شوف بیا غټ ورکی شوف او کوډیو منتره کې الله د دې حسدګرو د دې د جمعیانو او ساحرانو د شرنم اوساتي او دغه تارونو لغټي ورکول پاغي باندې یا حامان او یا شداد او یا فرعون دمونه ویل دا ګوره خالص کفر او د ایمان نه خلاصېدلو او چې دا دم سو کچ یا حامان یا شداد یا فرعون علما کرام ناس دې دې دمګر خزه طلاق را دې دمګر اولاد حرامیان پیدا کیږي په اسلام کې د دومره سنشتره سمره چې ابو جهل په څنګه چې داغه په اسلام کې صحیح سنوا د اسلام د دایره نه خارج دی کوډی منتر سو کوي یا حامان یا شداد یا فرعون دا دمونه سو کوي دا تعویذونه سو لیکي دا انسان چې د ایمان نه خلاص دی ومن شر النفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسدګر نه کله چې حسد شروع کی الله د دینه پناه غواړو ولی حسد د ګور ډیر لوی ګناه ده او زمونږ د پښتنو په فطرت کې دا حسد غلې شوی دی کینا بغض طرفګنی دا زمونږ په خمیره کې غلې شوی دی یو مسلمان خکیږي بل وی دا ولې خشو او درې کویانو د عذابو دار یو کوی باندې یو یو سوکیدار ولاړ چې څوک براحتل بیا به غرزل یو کوی باندې سوکیدار نه و چا تاسو کې دا ولې وی دي کې پښتانه دي چې د یو د عذاب نه بروز نه بل د خپل راخي چرته دي عذاب نه دوی یو بل نه پری دي ټول دی یو بل دشمنان دي پښتنو کې دا مسله ډېر زیات را حسد په دوی کې ډېر زیات دی ومن شر حاسد اذا حسد او نبی علیہ السلام فرمایي حسد سره انسان نیکیان داسې ختميږي لکه اور چې په خشاک باندې اولګي سوځي او ختميږي داسې انسان نیکیان ختميږي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس وایا پیغمبر پناه غواړم پر رب د خلکو ملک الناس بادشاہ د خلکو الہ الناس حاجت روا د خلکو کله انسان مختب کمزوري وي معشوم وي هغه تربيت ته محتاج دی الله او زه د رب يم زه د پالون کې ما کله انسان ځوان شي وي زه ما طاقتمن يم الله ملک الناس بادشاہ دې زما زما د بادشاہي نه وتل نشي زما د دنیا نه بلخوا تختیدل نشي بوډا شي دغه حاجتونه ډیر شي الله بچي وي دي الله نوسي وي دي هغه چې وسوسه اچي په سينو د خلقو کې منل جنت او الناس کبیا د پیریانو نه کده انسانان نه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین د الله د شان مناسب صفاتونه خاص الله لره دي چې پالون کې د ټول مخلوقات دی عام مې ربان دی خاص مې ربان دی نه دی غضب کړی شوی په غوی باندې او نه دی گمراهان اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين دعا غړی چا چې دا ختم کړی څوک چې راغلی تکلیف برداشت کړی دی الہ العالمین د ټولو دنیا او آخرت خسته کی مولی صاحب داغوی والدینو د پاره چې الله رب العزت د مور او پلار صحت او عافیت نصیب کی سوچ د دنیا نه کم مشران تللی دی الله رب العزت دې داغوی مغفرت نصیب کی چاته چې الله مغفرت کړي دی الله داغوی درجه بلند کی د څومره کسان راغلي څه شری حاجتونه وي الله تا تخکاری په خپل رحم او کرم باندې الله ټول شری حاجتونه الله د دې پوره کې الہ العالمین زمونږ عقیده نظریه قران او د حدیث مطابق جوړه کې یا الہ العالمین ټول مسلمانان متفق متحد کې الله الہ العالمین مجاهدین او د علماو الله د دیندارو الله د دې معاون شي مددگار شي ناصر شي الله سمره مظلومان مسلمانان دی الله که په هر ځای کې دي که په افغانستان کې دي که په عراق کې دي که پاکستان کې دي کداغه سرحدات او قبایل او علاقو کې دي الله هر یو فرد تا تخکاری الله ماشومان زنانه او بوډاګان تا تخکاری الله ردی په حال باندې او رحمېږي الله هغه ظالم جابر الله هغه فرعونیان د وخت الله داغوی ظلم انتها ته رسیدلې دی الله د عروج نه پس تنزل وی الله تیز ذلیل کې الله د دوی د سلطنت زموږ نه ختم کې اے الہ العالمین په دوی باندې د مسلمان وار راولې د مسلمان نمبر راولې د مسلمان طاقت پر راولې الله او دغه کافر ذلیل او رسوا کې الله الله څنګه چې د مسلمانانو بچی دردې الله تیر دوی بچی او دردې اے الہ العالمین مسلمانان ټول متفق متحد کې الله زموږ د فوج زموږ د مجاهدینو سمره چې دی الله اتفاق اتحاد راولي او د امریکای او برتانیې د ټولو اغیارو د پاره سمره دشمنان چې د پاکستان دي د پاک فوج دي د مسلمان د بچو دي الله دا غوي د سترګو خار او ګرځي الله د پاکستان حفاظت کوي تر مسلمان حفاظت کوي الله زمونږ د عقیده زمونږ د عمل اصلاح نصیب کړي عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 زمون کلی شاپور دی کورو خانا زمون شیخ القرآن